بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی والعصر ان الانسان لفی خسر په زمانہ قسم انسان په حقیقت کې په لوی تاوان کې دی